په هره زمانه، هره پېړۍ او هر انسان د امتحان سره مخ سوی دی او دا دنیا دنیا د دنیا ژوند دارالامتحان دی، ابتلاءات او ازمایښتونه پکښې زیات دي. ځکه د بشریت لومړی بابا حضرت آدم علیه السلام هم په ابتلاءاتو کښېوتلی دی، او بیا د ده څخه را پیل د دنیا تر آخرینې لحظې پورې به په بشریت امتحانونه او ازمایښتونه وي او انسان دا په مځکه کې وروستی خلیفه دی یعنې تر انسان مخکې الله جل جلاله د دې مځکې واک و خلافت و پیریانو ته ولې ورکړی و کله چې انسانانو ته د مځکې خلافت او واک وسپارل سو نو دغه انسان به وروستی خلیفه وي او پر انسانانو به قیامت کیږي هم د دنیا عالم او د دنیا ژوند به نور پای ته رسیږي بیا به هغه اخرین عالم وي اخرین ژوند به وي نو کله چې ازمایښتونه د انسانان نو د لومړي بابا څخه راپیل سوي دي نو بیا که چیرې وکتل سي اول د ده ازمایښت ته چې الله جل جلاله جنت ته دی او بې بي حوا رضی الله عنها واستول او په جنت کې یې د ډول ډول میوو خوړلو اجازه ورکړل مګر دا د الله امتحان و ازمایښت و چې شیطان حسد او کبر وکړ په زړه کې یې د حضرت آدم علیه السلام سره حسد و کینه پیدا کړل او دا یې فیصله وکړله چې د ده په توان او طاقت باندې وي آدم علیه السلام به په داسې کارونو کې اچي چې الله ځینې ناراضه سي او د ده اولادونه به په داسې کارونو کښې اچوي چې الله ځینې ناراضه سي نو هغه و چې د ډېرو هلو ځلو نه وروسته د الله د تقدیر پرېکړه وه چې حضرت آدم علیه السلام د غنمو دانه یا هغه درخته چې الله دی ځینې منع کړي و د هغه څه څه خوراک وکړي الله جل جلاله د اسمانو څخه راکښته کړي کله چې د اسمانو څخه راکښته کړي نو ده څه وکړل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم حضرت آدم عليه السلام والله جل جلاله ته په څو کلمو سره مغفرت وغوښتي توبه یې د څو کلمو په ویلو څخه الله جل جلاله ته وایستل او الله عز وجل ته یې زارۍ وکړلې د مځکې پر مخ باندې د یو روایت له مخې څلوېښت کاله سرګردانه او لالهانده وګرځېدی د مشرقه څخه تر مغربه، د مغربه تر جنوبه، د جنوبه تر شماله پورې په ټوله مځکه کې بل انسان نه و، یوازې حوا رضی الله عنها او هغه د مځکې پر بل سر باندې ګرځېدل، دی پر بل سر باندې ګرځېدی، نو اخر د هغه چیزو لمرو د ده بدن تک تور کړي او ده به دا دعا ویل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اې رب موږ پر خپلو ځانونو باندې ظلم وکړي اې الله که چیرې ته پر موږ باندې رحم ونه کړې ته موږ ته مغفرت ونه کړې موږ به د سختو تاوانیانو څخه سو نو الله جل جلاله د ده توبه قبوله کړل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله عز وجل د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول کړل او الله جل جلاله امر ورته وکړي چې تاسو نور په مځکه کې اوسې شئ او په مځکه کې به په تاسو باندې ابتلاعات او ازمایښتونه وي تاسو به د تاریخ په اوږدو کې ای ادمه ستا اولادونه د ډول ډول مشکلاتو او ازمایښتونو څخه سره مخ کیږي همداسې وسوه چې د ادم علیه السلام په امت کې بلکې د ده په اولادونو کې چې تر قیامته پورې به وي ډول ډول انبیا الله جل جلاله د ده په اولادو کې وزېږول هغو ټولو انبیاوو د الله جل جلاله د دین لپاره دعوت وکړي خو شیطان ظالم چې په هره پیړۍ هره زمانه د هر انسان سره به مخ و شیطان به هڅه او کوشش کول چې په انسانانو کې منافقین، کافران، د الله دښمنان پیدا کړي او داسې هم وه هره زمانه کې به کافران او منافقان وه د الله جل جلاله د پیغمبر او استازي مقابله به یې کول او هر پیغمبر چې لېږل سوی دی هغه د ډول ډول مشکلاتو سره مخ سوی دی، هیڅ یو پیغمبر نه دی پیدا سوی چی د کافرانو د خوا دی د سختو مشکلاتو سره مخ سوی نه وی، همدا کافران و منافقان و چی په هره پیړۍ او هره زمانه کی به د انبیاوو علیهم السلام په مقابل باندی دریدل او دوی ته به یې سخت تکلیفونه ورسول. آن تر دې چې ځینې انبیا علیه السلام به یې د وطنه څخه بې وطنه کړل، ځینې انبیا علیهم السلام به یې اور ته وغورځول لکه حضرت ابراهیم علیه السلام، ځینې انبیا علیهم السلام به یې ووژل لکه حضرت ذکریا علیه السلام او د ده زوی حضرت یحیی علیه السلام چې یحیی علیه السلام سر یې ورپرې یو ظالم باچا او د حضرت حضرت زکریا علیه السلام په درخته کې ورېبی او بل لا دا چې داسې قومونه هم پیدا سول چې دوی ښه پوهېدل چې انبیا علیهم السلام د الله استازي دي او د دوی مرګ او مړینه موږ ته ناروا ده بیا به یې هم وژل لکه په قرآن کریم کې چې الله پاک فرمایي، ویقتلون النبیین بغیر حق، دوی به انبیا علیهم السلام قتل کول، دې بني اسرائیلو په ناحقه سره، په ناجایزه طریقه سره، دا ناحقه او بغیر حق الله ځکه په دې آیات کې ورسره ویلی دی، تفسیر شریف لیکي چې د دوی هم دا ګمان و چې دا انبیا موږ په ناحقه وژنو. په هر صورت دغه هرج مرج او دغه ازمایښتونه چې پر مسلمانانو باندې راغله د تاریخ او د پیړیو په اوږدو کې خو یوه خبره وه هغه دا چې په هره زمانه کې چې پیغمبر او الهي استازي راغلی دی هغه او هغه کسان چې په ده پسې به روان وه د هغو نصرت الله کړی دی الله جل جلاله نجات وله ورکړی دی کوم کسان چې د دوی په مقابل کې به درېدلي وه هغه الله تباه و برباد ګرځولي ان تر دې چې حضرت یحیی علیه السلام چې دی قتل کړي حضرت زکریا علیه السلام چې دی قتل کړي که څه هم دوی ته خو په دنیا کې ظاهرا نجاح نه وه مګر لیکن دا مقابل طرف باندې الله داسې عذاب مسلط ته کوي چې یو کتاب کې راځي چې بخت نصر یو ظالم باچا و هغه الله پر دوی مسلط کړي په دې بني اسرائیلو کې په زرګونو انسانان ووژل بلکې په لسهاو زرونو انسانان یې ووژل الله عز وجل یې هغه مقابل طرف د هرې زمانې د هر پیغمبر تباه کړي او برباد کړي چې دا خو په ټوله بشریت کې دا امتحانات او ازمایښتونه سته خو زما د خبرو اصلي مطلب دا دی چې په اوس زمانه کې انسانان د یو ډول مشکلاتو سره مخ دي او انسانان بلکې ټوله مؤمنان مسلمانان د ډول ډول مشکلاتو تکلیفونو زحمتونو بلاو افتونو سره مخ دي او ورځ تر بلې دیانت په خلکو کې کمیږي او دا امت محمدي ددې سره مخ دي چې نږدې دي چې دا امت به هلاک سي نو ددې امت د هلاکت څخه د راګرځولو د نجات څو لارې دي یعنې دا چې دغه تکلیفونه او مصیبتونه چې اوس مسلمانانو ته مخ دي دا اصلا ازمایښت دی مخکې مو وویله چې د ټوله بشریت په تاریخ کې ازمایښت شته د آدم علیه السلام څخه رانیولې بیا د دنیا د ژوند تر پایه پورې به بشرت په ابتلا او ازمایښت کې وي دا چې دغه امت محمدي د ډول ډول تکلیفونو سره مخ سوی دی د ازمایښتونو سره مخ سوی دی دا یو ابتلا د ازمایښت دی نو د دې د خلاصون لپاره په دې ازمایښت کې د کامیابه کېدو لپاره څو لارې علما حضراتو بیان کړي دي که چیرې دغه تګلارې په نظر کې ونیول سي نو حتما به الله جل جلاله د دې مؤمن ولس نصرت کوي دا مؤمن ولس دا امت محمدي به کامیابه وي لکه د تاریخ او د پیړیو په اوږدو کې چې په هره زمانه او هره پیړۍ کې د نبي او د ده د امتیانو مرسته الله کړې ده د دې امت مرسته به هم الله جل جلاله کوي ځکه الله په قرآن کې وعده کړې ده وکان حقا علینا نصر المؤمنین ثابت دی پر موږ باندې نصرت او مرسته د مؤمنانو سره خو دا چې الله جل جلاله دا وعده کړې ده او که سړی غواړي چې په امتحان کې کامیاب سي او د الله جل جلاله دغه مرسته او د دغه انعام د وعدې څخه برخمن سي نو په کار ده چې څلور شيان چې زموږ په ټولنه کې اوس خورا زيات عام سوي دي دا څلور شيان کلک په نظر کې ونيسي او د دغه څلورو لارو څخه یو انسان کامیابه کېدلی سي په دا ازمایښت کې کامیابه کیږي او د الله جل جلاله دغه د نصرت وعده چې کړې ده د دغه انعام څخه به برخمن کیږي یعنې څلور لارې دي، څلور شیان په ځان کې عملي کړه، د الله عز وجل دغه وعده چې وکان حقا علینا نصر المؤمنین، د دې وعده څخه برخمن یې خامخا، په دې کې هیڅ شک نشته. اول شی دا دی پر دین استقامت دی او په دین او په اسلام کې رښتینولي ده. ګورئ الله جل جلاله په قرآن کې د مؤمنانو سره وعده د نصرت کړې ده، داسې ویلي دي وکان حقا علینا نصر المؤمنین کوم کسان چې مؤمنان دي، کوم کسان چې د اسلام دین منلی دی، د هغو نصرت، مرسته، ملاتړ، الله وایي دا پر موږ حق دی، دا پر موږ ثابت دی. نو ایمان او اسلام چې څوک لري، دا ایمان او اسلام به په رښتیا وي، ته به پر دغه ایمان او اسلام باندې استقامت کوې، صبر به کوې، ایمان او اسلام رښتینولي او پر دین باندې یا پر ایمان او پر اسلام باندې استقامت دا خپل ځان ته تعریف لري هغه دا چې امام اسلام اسلام دا په مثال د یو ماشین دی که موږ د مثال په ډول باندې یو ساعت فرض دا د ساعت نتیجه وخت ورکول دي که چا د چا سره وعده کړې چې پر دغو نه بجو زه درځم هم د دغه ساعت په مټ باندې ځان ته وخت معلوموي که چیرې د ده د موټر د سفر د موټر روانګي ده ته یې وخت ول ورکړي پر هغو ټاکلو بجو باندې دی ورسیږي عمده ساعت په مټ ورسیږي که یې جهاز و طیاره یا ریل ګاډۍ د سفر وخت ده ته ورکړي یا دی د وظیفې د تللو وخت وي یا د لمانځو د عبادت وخت وي دا ټوله د ساعت په مټ باندې دی ځان ته معلوموي دغه ساعت که وکتل سي دا ساعت ښه چې دا وخت وله ورکوي، مګر په دې شرط سره چې په دا ساعت کې ډېرې پرزې دي، ټولې پرزې به یې سالمې او جوړې روغې رمټې وي. که یوه پرزه خرابه شول، بیا د ساعت وخت نه وله ورکوي، لېدلې به مو یې یو ساعت پسي کوي، یو ساعت پېشي کوي، یو ساعت درېشي، یو ساعت ته چوالس بجې وي، مګر په ساعت کې نه نیمې بجې لیکلي، غلط شوی یې، دا نو ولې؟ خو یوه پرزه پکښې خرابه وي، په دنیا کې هر ماشین چې راواخلې هر ماشین د ځان لپاره دا شرط لري چې جوړ روغ به وي نو ایمان او اسلام دغه د اسلام دین هم همداسې دی که چیرې دغه اسلام کما حقه اسلام وو تا په رښتاني ډول اسلام قبول کړی وو دا اسلام هم دغسې وخت وله ورکوي دغسې نتیجه لري چې نتیجه یې دا ده چې د الله نصرت به ستا سره وي د الله نصرت د دغه ساعت نتیجه ده دغه اسلام نتیجه ده او که چیرې تا اسلام په درواغو راوړی وو که محقه مومن نه وې یوازې د خلکو ته دوکه وله ورکول نو په داسې صورت باندې ته مومن نه سې جوړېدلی د الله جل جلاله نصرت ستا سره ملګری نه دی نو که چیرې ته غواړې چې په مشکلاتو تکلیفونو کې کامیاب سې په امتحان کې کامیاب سې اول شی دا دی چې ته به په دین باندې استقامت کوې د ګناهو څخه به ځان ساتې، هر څه چې شیطان دوکې دله درکړي مګر ته به ټینګ پر دین باندې ولاړ یې او د شیطان خبرې به هیڅ اغېز نه درباندې کوي او د دین اعمال لکه لمونځ، روژه، حج، زکات دا به ترسره کوې هر څومره چې شیطان جټکې دله درکړي او دا کارونه ګران درته معلوم کړي مګر ته به کلک مقاومت کوې او دا کارونه به ترسره کوې او رښتیا به مؤمن یې ځکه الله مؤمنان ویلی دي. هغه امور ومنئ چې تاسو یې په امر کړي یاست او د هغه شیانو څخه منع سئ چې الله ځینې منع کړي یاست. او خپلې پښې پر دې ټیم باندې ټینګې ولګوئ، هیڅ لړزه ولا ور نه کوي او هیڅ یو موی یوه ویشته قدر تاسو مخالفت ونه کړي. الله وایي. وایي، الله پاک ستاسو نصرت کړي. ان تنصر الله ينصركم الله ستاسو نصرت کی وعده ده دا اول شی او دوهم شی دا دی چې په دنیا کې چې کم نوي شیان پیدا سوي دي د دې نوو شیانو د فتنو څخه څوک ځان وساتي دا دوهم مهم شی دی ځکه علیه السلام فرمایي کل محدث بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار هر نوی شی بدعت دی او هر بدعت ضلالت دی او هر ضلالت به په دوزخ کې وي تاسو وګورئ نن او په اوس ټولنه کې داسې خلک پیدا سوي دي چې دا پر هغه سابقون الاولون کسانو باندې لګیږي شي پخواني کسان چې کومو د دین څه ډول تعبیر کړی دی اوس هغه ستر ستر علما، هغه اوليا، هغه په خير القرون کي خلک چي تير سوي دي، هغو چي د دين کوم تعبير کړی دی، دی وايي د هغه تعبير صحيح نه دی، که دي د هغه تعبير ومانی کافر کيږی، مشرک کيږی، خپله به د قرآن او د حديث تعبير کوې، د دين تعبير به کوې. دا بدعت دی، دا نوی شی دی، دا يوه نوې فتنه ده، د دې څخه به ځان ساتې، که دي ځان نه ځينې وساتی تباه کيږي. او ستا په مذهب کې چې کوم شیان نوي ورننوتلي دي دا به هم نه کوې، لکه په ځینو وطنونو او ځینو اصلاحاتو کې داسې شیان تر سترګو کېږي چې هغه د امام صاحب رحمت الله علیه په مذهب کې نشته مګر خلک یې کوي، لکه هغه دغه بعضې زیارتونه چې خلک ورځي رشکۍ پورې غوټه کوي، ډبرې یې په ځانو پورې موږي، طواف باندې کوي، د هغه د اروا په خوښۍ د هغه په نوم باندې پسونه حلالوي، سیرلیان حلالوي، دا د زیارت غیر شرعي طریقې کول دا هم بدعتونه دي چې په دین ننوتلي دي لکه وهبیه و سلفیان چې ستا په دین کې نوي نوي شیان پیدا کوي همدا ډول دا هم نوي شیان دي ستا په دین ستا په مذهب ننوتلي دي د دې څخه به هم ځان ساتې دا دوهم شی دی د نجاح او د فلاح د کامیابۍ لپاره اول پر دین استقامت و دوهم دا چې ستا په دین کې نوي نوي شیان پیدا کیږي که په یوه نامه یي که په بل نامه یي د د دې ټڼ به کوې د دې څه به ځان ساتې ځکه نبي علیه السلام دې ته بدعت ویلی دی او بدعت یو دلالت بللی دی او دریم شی چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر به جاری ساتي تا به نه وایه چې نصیحت کول خو د ملایانو کار دی پلانکی سړی ګناه کوي دا خو زما کار نه دی دا خو د مولوي صاحب کار دی مولوي صاحب دې دا جنې راوګرځي دا به نه وایه بلکې امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نیکو کارونو باندې امر کول د بدو کارونو څخه خلک راګرځول دا د هر مسلمان دنده او وظیفه ده ته به یې هم راګرځې ستا ورور به یې هم راګرځي ستا پلار به یې هم راګرځي ته چې په کور کې اوسېږې ته که یو ناروا کار په پلار ورور مور میرمن اولادو کې ووینې ټولو ته به وایې چې دا کار مه کوه دا ستا وظیفه ده که په قریبانو کې ووینې هم به ورته وایې که په کلیوالو کې هم ورته وایې هم به ورته وایې او یو کار چې په نیکیو باندې امر یې د چا ورته پام نه وي هغه به ورته پام کوي ورته وایه به چې دا کار نیک دی دا وکړه دا د هر مسلمان وظیفه ده دا خبره بیخي غلطه ده چې څوک وایي زه څه کوم دا زه خو د ده په ګور نه ورننوځم دا خبره ګناه لري دا به نه کوئ د ده حساب ستا سره کېږي ستا ورور مسلمان دی نبی علیه اسلام هدایت داسې کړی دی وایي فمن رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وای که چا یو بد کار ولیدي نو اول وارې دې په لاس منع کړي او ورته ودي وایي چې دا کار مه کوه که چیرې په توان نه وو په زوره یې نه سوی منې کولی هغه پر ده زورور و د دې اجازه یې نه ورکول چې د ده امر پر هغه وچلېږي نو بیا دې په خوله ورته ووایي ورد سي ورته ودې وایي چې ته زما ورور مسلمان یې د دغه ګناه پایلې او نتیجې بدې دي بلاوې او پتونه راځي زما وروره ته زما پر دوزخ نه یې پېرزو زما د دنیا پر افتونو بلاو نه یې پېرزو دا کار مه کوه دا پرېږده فان لم يستطع چې هغه طاقت نه و هغه یې هم نه سوای ورته ویلی یا د ده خبره یې نه منله او یا هغه پر دې ده ته سزا ورکوله چې د امر بالمعروف ورته کړې وی فبقلبه بیا دې نو په زړه کې بد ځینې وکړي وذلک ضعف الایمان دا نو هغه ضعیف ایمان والا دی مګر که چیرې یو سړی ګناه کوي ستا قریب وي ستا دوست وي ستا د کلي وي ته په خوله نه ورته وايې، په لاس يې نه منع کوې، په زړه کې بد نه ځينې وړې او مجلسونه لا ورسره کوې، شورواوې ورسره خورې، بنډارونه ورسره کوې، په لهو و په لعب کې ورسره ځغلې، نو ستا به څه حال وي چې هغه بد يې ځينې کړي دي، هغه لا نبي عليه السلام ضعيف ايمان والا بللی دی. او بني اسرائيل قوم چې هلاک شول، هغه په دا خاطر باندې هلاک شول چې خپل قريبان به يې ګناوې وې کولې، الله عزوجل فرمایي پر بني اسرائیلو باندې لعنت وکړل سو هغه بني اسرائیل چې کافران و د داود علیه السلام او عیسی علیه السلام پر ژبو باندې پر دوی باندې لعنت وکړل سو دا ځکه چې دوی نافرمانه وه او دوی تیری کوونکي وه نافرماني او تیری یې دا و چې دوی خپل قریبان د بدو څخه نه راګرځول او خپله به ئې بد عمل نه کاوه مګر نورو قريبانو چې به ئې بد عمل کاوه دا به ئې نور ټول چې دا مه کوه د الله عذاب باندې راغلی د الله د لوري څخه لعنت باندې راغلی نو ای قومه ای مسلمانانو که چیرې تاسو داسې کار وکړئ په کلي وطن کې مو ګناوې شروع وي سر نه پسې ګرځوي اولادونه و وروڼه و کلیوال مو ګناوې کوي سر نه پسې ګرځوي بلکې مجلسونه لا ورسره کوي پر تاسو به هم همدغسې لعنت کېږي لکه پر بني اسرائیل قوم چې اوس وو دا کړۍ چې اوس پر مسلمانانو راتنګه سوې ده ورځ تر بلې افتونه و بلاوې باندې مسلط کېږي د اسمانه بمونه باندې اورېږي او په کورونو کښې بې عزته کېږي او بې حیثیته کېږي دا کړۍ به نوره هم سختېږي ځکه دا د الله وعده ده او څلورم شی چې د انسان او د دې مسلمه امت پکښې خلاصون دی هغه دا چې دا مسلمانان باید د خپلو منځو څخه بغض لرې کړي، حسد لرې کړي، مسخرې لرې کړي یو د بل سره. بغض و حسد دې ته ویل کېږي چې یو مؤمن مسلمان څه مال و دولت پیدا کړي دی ورسره حسد کړي، که هغه یو کمال پیدا کړي دی ورسره حسد کړي. دا څه نه کوي چې هغه یو کمال لري الله ورکړی دی دا د الله ورکړی کمال چې ده ته یې نعمت ورکړی دی دی یې وستایي چې الله لره دې شکر یې چې زموږ په ټولنه کې یو داسې څوک پیدا کړي چې داسې کمال لري دی حسد کوي وایي کاشکې دا کمال ده نه درلودی ما درلودی دا ټولنه او اسلامي امت دړې وړې ګرځي چاک چاک یې ګرځي ټوټه ټوټه یې ګرځي د الله عذاب به نور هم باندې زیاتیږي بلکي کوم مؤمن مسلمان چي په بل مؤمن مسلمان کي یو کمال، شرعي کمال، وویني، دا کمالات نه لکه دا خلک چي اوس کمال بولي، دا هنرمندي هم اوس خلک کمال بولي، حال دا چي دا د الله دښمني ده، چي دا موسیقي سره غزلي وايي، دا نه دی کمال، دمتوب نه دی کمال، ډول نه دی کمال، موسیقي نه ده کمال، او په دا فحشاوو فتنو باندي چي دا لوبي په دنیا کي کیږي دا کمال نه دی، کمال هغه دی چې د مسلمه امت د حقي ګټو ضامن وي دا کمال دی لکه یو ښه عالم ښه تلاوت کوونکی ښه اواز لرونکی چې د قرآن د آیاتونو په تلاوت کې یې اواز ثبت سوی ښه واعظ ښه استعداد ښه لیکوال چې د دین لپاره یې د قلم څوکه مصرف سوي همدا کمال دی او یا داسې حلال مال چې د حلالې طریقې څخه چا ته راغلی او په حلاله طریقه کې مصرفوي، نو پر دې باندې څوک حسد کوي، بغض کوي، دا پرېښودل. نو ځکه الله پاک په قرآن کریم کې د دغه حسد او د بغض اړوند هدایات کړي دي، په ډېرو احادیثو کې د دې د دغه موضوع اړوند هدایات سوي دي. او همدا ډول مسخرې یو پر بل سره کول، یو بل کښته بلل، یو بل ته وایي وایي زه خو تر ده ښه یم دی نو څه کیسه لري، داسې خبرې بهیر عامې دي او حال دا چې هغه تر ده کمالدار وي، هغه تر ده پوه وي، هغه تر ده متدین وي، نو کله چې د ده د نفس ورسره مقابله شي، د هغه دین هم شاته کړي، د هغه علم هم شاته کړي، د هغه پوهه هم شاته کړي. او بل دا چې پسخن لا هم پوي د پسخن په نتیجه کې دا خبرې دي چې هغه په سپک الفاظو یادوي یا دا چې یو بل په داسې لقبونو سره یادوي چې هغه مناسب نه وي لکه زموږ په ټولنه کې چې ځینې ځینې خلک د الفاظ استعمالوي په داسې القابو سره داسې نومونو په خلکو ږدي چې د هغه نه خوښوي خوښېږي پسکوفساد، یو د بل توهینول، سپکول، مسخرې سره کول، حسد و عناد کول، دا هغه څلرم شی دی چې مسلمه امت د هلاکت خو تباهی سره مخ کوي. همدا ډول په دغه په دغه شیانو کې تاسو د ډېرو ګمانونو څخه ځان وساتئ، ځکه ځینې ګمان ګناه وي. او بل ځای کې الله پاک فرمایي، وایي تاسو یو د بل د عیبونو پلټنه مه کوئ چې ته د یو مسلمان ورور په عیبونو پسې ګرځې او نه دې بعضې بعضې ستاسو څخه غیبت کوي، یو ورور مسلمان غیبت د بل مسلمان نه کوي، ولا یغتب بعضکم بعضا، ځینې ستاسو دې د ځینو نورو غیبت نه کوي، دا هم مسلمه امت پر ټوټو ویشي. او همدا ډول ته به د خپل مؤمن مسلمان سپکاوی نه کړې او د مؤمن مسلمان مال به نه خورې ویې به یې نه وینې به یې نه تویوې وژنې به یې نه او مال به یې نه ضایع کړې ځکه حدیث شریف کې راځي المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يخذله يحسب امرئ من الشر ان تر اخاه المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه مسلمان د مسلمان ورور دی سپکوي به نه او بې عزته کوي به نه که چیرې سړی ګناه غواړي همدومره ګناه یې بس ده چې د خپل مسلمان ورور سپکاوی وکړي او هر مسلمان پر بل مسلمان ورور باندې دا حق لري چې وینې تویول ئې باندې حرام دي، مال اخیستل ئې حرام دي، سامان اخیستل ئې حرام دي. حاصل دا چې دا څلورم شی چې د دې امت د خلاصون او د نجات لپاره دی هغه اتفاق او اتحاد یو موټی کېدل دي یو ټوله مسلمه امت د یوې ودانۍ مثال لري د یو دیوال مثال لري دا دېوال چې د خښتو څخه جوړ وي، یوه خښته پر بله موقوفه وي. که چېرې دا خښتې د مینځو څخه ووځي، دا دېوال به ډېر ژر نړېږي. دغه څلور شیان که چېرې دا امت په خپل ځان کښې پلي کړل نو یقیناً به کامیابه کېږي په امتحان کې او د عذابونو او تکلیفونو څخه به خلاصېږي. هغه څلور شیان چې موږ یې په تفصیل سره خبرې وکړلې، پر دین استقامت، په دین کې د نوو شیانو څخه ځان ساتل او امر بالمعروف او نهی عن المنکر کول، ټول مسلمه امت په اتفاق و اتحاد سره کېدل، حسد، بغض، مسخرې، سپکاوی، یو د بل یو د بل مال تویول، وینه تویول، د دې څخه ځان ساتل، دغه څلور شیان که چېرې دې مسلمه امت په ځان کښې راوستل، نو یقینا به دا امت محمدي په تاریخ کې کامیابه وي مخکې مو وویل چې د بشریت تاریخ د امتحان او د ازمایښته ډک دي نو دا امت به هم داسې کامیابه کیږي لکه په پخوانیو پیړیو کې چې نور انبیا علیهم السلام سره د خپلو مؤمنانو امتیانو کامیابه سوي دي همدا امت به هم کامیابه وي که نه نو د کم ناورین چې ورته مخه ده د کم عذاب چې ورته مخه ده دا به ورځ تر بلې هم زیاتېږي